سورۃ العلق اولنې سورۃ ده په نزول کې او ترتیب د سور د قران کریم کې ونوي داوا د سورۃ ترغیب قران او اسوار د مقاصد سلاسه ربط او مناسبت د مخ کې سره توحید ثابت شو نو اوس ترغیب قران ته ځکه متصل سره حاصل انسان عزتمن ګرځي په نبوت قیامت توحید په دې مسلو باندې دې باور او زجر او تخویف کله اصول ایمان کې ترتیب یقینا سارت ته واپس للی ایوی دا سره چې من کوي د قران آپ در بنده سبا کله چې موږ کوي آیا خبر راځه کشریوی دا بنده زما په توحید او یا وینا کوي چې تقوا چې ځان ساتي د شرک نه خبر راکړي کشری درو وای دا کس او اوړي د قران نه بچ بشي اولی ولی دې ناریا جرګي والا نو زبا او ولم زبانیا تفکون کی فرشتي ان د آزاد فرشتي یقینا مما خبر ده سیدو او نږدې شه پر رسول د قران